ټول امت کې شرک کړي نو عذاب به او دارنګي د معاشري ګند کو دویم چې کوم دی نو توهین او بیزتی د شاعر الله چا چې د شاعر الله بیزتی کړی دا هغه عذاب راغلی او مثال یې د مخکې مثال د نوح علیه السلام د قوم دی او د فساد د معاشري د اسرائیل دی هغه په یو اندازه کې ذکر کړی دی او چې چا د شاعر الله بي عزتي کړ لکه صالح علیه السلام وکړه او دارنګ توهین بی عزتی د انبیاء علیهم السلام هغه له د فرعون مثال ذکر کړی دی او څلورم اخراج الرسل من البلاد پیغمبران چې د کلی نه شړی هغه ملک عذاب دی هغه له مثال د مکی والا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دی خدا څلور کارونه دي چې سړی مرتکب شي نو عذاب الهی ذات راځي سر د صورت کې داوا اصلي ذکر کوي دلیل وحی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام دا معراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره ده معراج حق دی او صحیح دی او منکر ته گمراه دی د مسجد حرام نه تر مسجد اقصا پورې د دین انکار کو فرض برختل انکار چې سړیو کې نو گمراه دی گمراهي هغه په صحیح حدیث سره ثابت دی یقینا او دا کلو فلسم کال د نبوت باجی ولسم دولسم خیخنا سی لسم کال د نبوت لسم کال او د کم ځان شوو او کله شوو د شپې شوو او اصل کې تو کوئی د نهانی د کور نو او تو کوئی د حرم نو د حجر اسود نو او د حتیم نو د کم ځان نو صحیح تاریخ دا یا پدې کې د علماو چې ام هانی د علی کرم الله وجو کور و د ابو طالب لور و او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته ډیر ګران ټول عمر به په سګر زیاده لاسي چې څوک جنگ ونه کا شور ونه کا کړپ ونه کا کم ځای کې دی وګیا دی نار یا نه وګیا څنګه دی نهایت زیات او قدران نو په دغه شپه باندې د نهانی کراو او چې کله شپه په خشوا نو راووت او حرم لراغ حرم لراغ څه چې دا عادت او زور د مانځه یا د بل شي د بل شي هغه وکړ بیا راغې پروتو د دې ناوې لاندې پروتو ناوه چې کوم دی د بیت الله حکیم پر راځه شمال طرف ته دلته پرتا پروت نو دیتا هجر وای دی زیاتا دا هجر وای نو دا هجر سره نو خلقو د دې هجر نه حجر جوړ کړي نو باج خلقو دا حجر اسود سره حجر اسود سره نو هجر سره نو دا جبرئیل امین راغی او ته وی چې الله دې غواړي او بغلای چې کوم دې د باندې تړلې و او دواړه روان شو دي مخ په شام باندې داسې لاړ نو الله پیږي او آخر وخت هغه په دې پاره تک باندې باز يهود تاسو هم کړه او مقافلو په لار سره روان دي دی په لار لیدلې او پاره کې امامت کړه څوک وایي د سبا دوه رکعاته یې کړي وو، دا چې راکوز شو کړی وو او څوک وایي نه دا هسې ښودنه کړې وه الله ټولو پیغمبرانو ته چې دا ستاسو امام دی او تاسو د پسې اقتدا وکړئ روحي مساله وه دا هغه خبره دی هر یو پیغمبر مناسب په خپل اسمان کې د خپل مرتبه په اندازه باندې بیا چې بره کړی دی نو هلته چې لیدلی دی هم نه دی بیا وایي الله لیدلی دی که نه دی لیدلی او بله ورځ یو ډاکټر ما نه تپوس وکړو او عجیبه اعتراض و ویله چې یو څوک څوک وغواړي او بیا ځان نور خیدا خو ولا چې کمزورې خبره ده زبردست اعتراض وکړ چې که الله یې نه دی لیدلی نو وایي غوښته ورته د ځان پټ کړ دې څه معنا نو ما ورته وویل چې غوښتل دوه قسمه دي کله د یو مقصد او د حکمت لپاره یي دا د ځان د خودو مقصد نه چې زه تراش او ما تا سره برګړو ګوکینو پاسو خبرې اترې وکړو دا نو دا یو ته خو ده چې دنیا او تورخه یا علم او توخه مل قدرت او توخه لکه ابراهیم علیه السلام د دلایل د اسمانونو او زمینونو نو دا دې له بوتل چې وګوره ستا په مخلوق کې بهتر مخلوق د زمینو او زمان دومره بړی او عظمت دی چې هغه پاتې شو ته راوستي نور زما لیدل د دنیا په دې سترګو باندې نه کېږي نو ځکه هغه وایي نور انا رآه دا نور ما څنګه وځي هغه صباحات سترګو چیزي او هغه نور سترګې دي د جنت چې به ګوري رب عزت او یا نورانی رآه نورانی ما بل څه نه لیدل رڼا نه لیدل زیره بوتل ا ډاکټر حیران شو سیدل خاصل سید مال سنید دې ځای ما ما او دې له نو بوتل ګوري به ما قیامت کې به خبرې وي الته یې نو دا معراج او شوه او سید او انکار دې ناروا سبحان الله یې اسرا لاوي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد او عقلی دلیل انه هو سمیع البصیر او نقلی دلیل واعطینا موسی الكتاب سړی چې سوچ وکړي د دې دا څه مناسبت دی چې کله دا خبره تا ته نه معلوم چې دا وحی دلیل دی او دا عقلی دلیل دی او دا نقلی پاکی دا غزاد نه چې د شپې بنده بوتلې دی الله ورزو جل یو اعطینا موسل کتاب زری دا استعمال جواب مکه وشو چاغه وحی دلیلو او انه هو سميع البصير دا الله په قدرت دلیل عقلی او دې خبر له موسی علیه السلام له کتاب عمر کړه واعطینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الله تتخذو من دونی وکیلا چې نو نو صاحب زمانه بل دنیا دار یا اولاد دې دا غچا چې مونږ په تکړه سره د نوح علی السلام انه کان عبد شکورا تاسو ول شکر شرک وای تاسو خدا شکور اولاد او ابن عباس او قتاده وی جالوت جزری او ابن جبیر او ابن صاحب وی دا سنجاری بو د بابل باچا او چا ویلی چې دا مالکو اعلان سویلی کی وی دا بخت نصر او هغه عامل د لهراسکو د بادشاہانو د فارس کیانیو نو دا کینیا چورته وی او کشاف لیکلی دی چې دا اولاهما دا قتل د زکریا او حبس د ارمیاو او دا دیم جو قتل د یحیی علی السلام او اراده و د قتل د عیسی علی السلام او سبب د کرت ارد شربامنو چا د اسفندیار وی او هغه کشتاسب او د لراسو وی دو ځلې الله پاک دوی له موقع ورکړه دارنګه چې چا فساد د معاشري کړی عذاب پر راغلی فساد د معاشري دی ملک روان دی ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم چې تور کا بدرنګ کا مخدد مخونه احساسو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم او دلائل هم پکې دا اسباب د اجتماع یاد تر وګوره الکا امور مصلحه بیانې چې دافع د عذاب یو لا تجل مع الله الا اخر فتقد مذموما مخذولا دا ذکر دی وکال شیطان لربی و اما تورزن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوا نو فقل لهم قولا ميسورا آسان خبره د دین خبره ټول آسان د دین خبره او توګه ځکه چې د اسلام خبره ټول یو سره یعنی آسان کیا راواله رسم رواج د تبدیل دین اخلاص څوارلسم ورا ته جلې د که مغلوله ته ملاو نه خوکا مګر زه ولاس کې تړلې شوی خپل چټ ته پنځلسم ولا تفسدها کل البحر دی کې مخر چومال مو پر اخو دې لرا پورا پر اخو چې کې باندې ملامت شوی دا د لا تجر سره وګر ولګي معصورا د لا تفسد سره ولګي او ترنګواله باندې افتا کی خیر ادا و به اچھی اخلي خاصیت املا او دا ښکارا معنی وجلنا منرزقهم ویاهم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولسم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا اطلسم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق یا په ارتداد باندې یا باغی دی یا قتل کړی دی د نفس دا دا بالحق دی یا مرتد شوی و یا زنا کړی او من قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف فی القتل او نلسم ولا تقربوا مال اليتيم الله پاک دی مغفور او مرحوم کی مارتون بابا تپوس را نه وکړ ابو الملا چر ته تللی مال تیر پنځ او ما خپل می تیر او تر پنځیر نه تلو بل څه کوله مال ترجمه می کوله نو قران نو آیان کړ وی ویل چې هغه خو زیارت نه مانی موضوع کی سلی لمر زیارت کو به عبارت دا غسړی نه یا به دا ډیرې نه یا به د جنډې نه منطقي لحاظ نو سره مال کو جنډې هم ښکاری دین انکار کومش کول ډیرې او ښکاری د خبر نه او که سړی نو سړی هم شته د بچی اولاد دی وینا کرامت نه من کړی ما ته ویل چې زموږ ملک یو هندو په کرامت باندې مسلمان شو وی ویل چې زموږ هندوانو کې یو د کرامت والا پیدا نه شو دا مسلمانانو کې کرامت والا پیدا کیږي رئیس مسلمان شو کلمه ویل نو ما ورته مسلمانانو کې به مولا او مولانو کې د قران مولا دا څنګه منکر شي د کرامت نه حق دی بل خلق دی وای ما کفا بالمرء کذبا من حد سبي كل ما سمع چې دا نیول دل شوې په نو ها به به ټول عمر ما دا راکاو زګه زې منې تروم ما بوله لیکاو ازری به ما په سره دا غو کتابونه او ما دا کار کړو چي کله به د هغه کتاب دی واخیسته او پسې به د بلو کتاب هم درنه خراب شو او بل بل خراب شو ځکه دته نه ناظم ویلې شو نه طالب ویلې شو او نه خپل د ټلې به نه اورې د چټلې وال شو لګیا به سبق به وایي که په قاضي کې ولیمه ګرځي رشوه کو په دوت ویلې شو په عبد الله کې دا کې اړم وو داغه سبقونه به داغه فقو لوی اسکین ورشته خبره چی نو ما ټول د پسې اخیستي دا به و ته دا به کېده کېده که بل کېده که نه دا به کېده نور به پاسې بیا هم نه شو چې پا به څه نه دا به چې لاړ یا به چا بل لاړ یا به چا بل لاړ داسې به په دې نمونه باندې نو ما به ګیری اخیسته ولا تخ ما ليس لك به علم مزه او شي په سې تعالی او سړي رښتم ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تغرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا او پینځشتم ولا تجل ما الله الا انا خد مگر زوا الله سره نور بل مددگار شیخ القرآن سے بویل دا پنځیش صفات ذکر کړه کام دا حد دا فی للعذاب نکش د نکه مرتبه ته ورسېږي فتلقا فی جهنم ملوما مدبورا ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه وګوره حکمت د قرآن دی ذالک مما اوحى الیک ربک کل ذالک کان سیئو عند ربک مکروها دا ټول چې ذکر شو دا چې دی دا بدی دا بنیل د رب دستا ولا تجل ما الله زواجر بیانی قران زجر بشل افاسواکم ربکم بالمنی دا بیانی ها دارن دی بیا د قران کریم موضوع تر وړاندې کوي چې بغیر د قران کریم نه عذاب بل شي نشته ني لا یاد وساته ها دا مکمل خبره ده دویم امر چې سره د مستحق د عذاب ګرځي د شاعر الله نه انکار او داوی استهزاء وما منعنا ان نرسل بالآيات آیات نه پنځوسم دی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون ندی منی کړی مونږ لاره د دې خبره نه نیو منی کړی مونږ د دې خبره نه چې راولي وو لیګلو کو معجزو مګر دې چې دروغجنواله کوي په دې ومنو کړي او هغه هلاک شو وما جعلنا الرؤيا التي آرائناك نم دي ګرځولي هغه لیدل د ستارو یا اطلاق په سترګو په لیدو کې د خوب کم وي دلته هم جدا اخلي چې د سترګو لیدل آرائنا کا الا فتنه لنا امتحان ابو جال سوال هغه کاو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ویل ورته ویل ابو بکر انډیوال خو دې ډیر غټ دروغ وتپل ویل دې رښتیا ویلي یا څه چې وایي ویل هغه اسمانونو ته خطرې نه ویل دې رښتیا ویلي صدیق ورته ځکه وایي وشجرة الملعونة في القرآن سورة الصافات کې راځي دارنګه یا ټګي وکړه دوی سره یا سپک کړه دوی دواړه معنی کوي په خپل اواز مزامیر دا ډول سرناو ته واجب علیهم بخیلک وچلو په دوی سوارو ورجلک او پیاده وشارکم فی الاموال فلو لقول معاشی دول اولاد په زنا سره وعدهم وما یجوز شیطان الا غرور ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الله مونږ د الله په بندگان کرا ولې ان عبادی لیس لک علیهم سلطان د دې لاندې ابن کثیر واقع ده اکرم رضی الله عنه لیکلی و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدون الا ایاه آغا منډي وایو دریاب ته وختو چې منځ ته لاړ ګومنډ شو باد مخالف راغی خلکو چغې کړې چې د اسمانونو او د ځمکو خالق ته راورسېږي دا ورته ها دا څه وایي چې چټي اتي شروع کړو هغه ورته ویل د کوم ځای نه راغی زغرای ته د کم ځای ساقل در کشته ته نشته دی دې ځای ته خو بغیر د هغه ذات نه چې زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي بل څوک نشي را رسېږي هغه ورخه و الله مزه دې کده دې ګرځاو نه وېستم استاد په ما وعده یې چې زبلار شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې بلاس کېدم فاجده رؤوف الرحیم هغه به ډیر مهربان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی را لچ اکرام مسلمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رو کپې ده اکرام را او لا سول ورته تاسو ته وګچ ولې اکرام مسلمان شو دا واقعا ته ذکر کړ ابن کثیر د دې لاندې مکه معظمه کې هغه مفتی صاحب چې و لوی مفتی او پستر ګړون د زاغه شنو ها شو ها ابن باز الله تعالی دې مغفور او مرحوم قبر دې الله دې ډېر واسه ما دې هغه دا حضرت ته بروي او صبغت الله مجددي ورته ویل تاسو قرآن باندې نه پوهیږئ او تاویلونه کوئ هغه ورته چې تاویل خو فرض دی او ضرور دی بغیر د تاویل نه خو قرآن جوړیږي نو هغه دا دې څه ویل یو قرآن کې یو آیات دی ومن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما څوک چې دې دنیا کې وړون یا خړوند وکړه خو هو په آخرت کې هم آخرت کې به مړون دي ابن باز ورې ولا شو سبه ویلې لا هو ځان له مولا نه تللی او خو مصر فارو مولا هو هو عقیده به خراب وانه وان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک قریب ده چې تاسو فتنه کې واچي دا کتاب نه چې موای کوي تاسو استهزاء بالرسل او دې له مثال د بنی د فرعون راوړي آیات یو سلو دویم او درې قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا هغه ورته ویلو ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءوا فقالوا فرعون اني لا اظنك يا موسى يا موسى مسحورا ما زه ګمان کوم یقین کوم پتا چې جادو در باندې شوی دی هغه ورته ویل چې تلې ونی مشبورا لعنتی ملونا مصروفا عن الخير یو مخور ته ویل وقول له قولا لینا نرم خبره وکړه دا ولوارو شریک نشته لکه مشرکان وای ولم یکن له ولی من الظلم لکه مجوس وی لولا اولیاء لزل او ولازم نشته لکه څنګه چې د کتاب وای یهود و عزیر ابن الله او نصارا و عیسی ابن الله سر کې سبحان او منځ کې قل الحمدلله آخر کې کبره تکبیره معراج لکلو مونږ راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی درې دې شوار سبحان الله درې دې شوار الحمدلله سرور دې شوار الله اکبر سورۃ کهف پدې کې نفي د علم غیب کوي په واقعات او ارباو سره په غیاب باندې اولیاء نه پويږي اصحاب کاف پوي نشو پیغمبر ته د سبا په حال نه پويږي ولا تقولن لشان اني فاعل ذلك غدا موسی عليه السلام د خضر عليه السلام په حال پوي نشو او ذوالقرنین سره د لوی باچی نه د